د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسې په خدمت کې یم په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د پام وړ وګرځي قدرمنو اوریدونکو زموږ د نننۍ خپرونې موضوع ځانګړې شوې د یوسف علیه السلام وسلام په هکله معلومات او کیدای شي د یوسف علیه السلام وسلام دا معلومات په څو خپرونو کې تاسو ته وړاندې شي په دې هیله چې تاسې زموږ ملتیا وکړئ او دا ټولې خپرونې په پوره پام او په پوره توجه سره واورئ الله رب العزت د یعقوب علیه السلام وسلام د زامنو په منځ کې یوازې یوسف علیه السلام وسلام ته د پیغمبري د منصب لپاره غوره مقام ورکړو ان یعقوب علیه السلام وسلام خو ډیر زیات زامن ول خو په هغو ټولو کې غوره مقام او شخصیت چې د پیغمبري او د نبوت مقام دی هغه رب العزت یوسف علیه السلام وسلام ته نصیب کړی و او همدارنګه د الله رب العزت په کلام کې یوه سوره مستقله یوه سوره په مستقله توګه باندې د یوسف علیه السلام وسلام په نوم باندې نومول شوې ده چې په هغه صورت کې الله رب العزت د یوسف علیه السلام وسلام د ژوندانه پیښې په بشپړ ډول باندې الله رب العزت موږ ته بیان کړي دي چې انشاءالله په دې خپرونه کې او په نورو خپرونو کې په دې هیله تاسې زموږ ملتیا وکړي هغه به ټولې زه تاسو ته بیان کړم د حضرت یوسف علیه السلام وسلام د ژوندانه پیښې د خوب لیدو نه پیل شوي دي د حضرت یوسف علیه السلام وسلام د ټول ژوند پیښې هغه کم کړاوونه دردونه چې په حضرت یوسف علیه السلام وسلام باندې راځي دا ټولې د حضرت یوسف علیه السلام وسلام د خوب لیدلو نه پیل شوي دي لکه په صورت یوسف کې د څلورم آیت نه نیولې تر اوم آیته پورې یوسف علیه السلام وسلام خوب ویني او هغه خپل خوب خپل پلار ته بیانوي داسې ورته وایي اذ قال یوسف لابیه یا ابتي انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدو لک کیدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل ابراهیم و اسحاق ان ربک حکیم علیم لقد کان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین دا د هغه وخت یادونه ده کله چې یوسف علیه السلام وسلام خپل پلار ته وویل پلارجانه ما خوب لیدلی چې یولس توري لمر او سپوږمۍ ما ته سجده کوي دا د یوسف علیه السلام خوب خپل پلار ته دا خپل خوب بیانوي چې پلارجانه ما خوب لیدلی چې یولس ستوري همدارنګه لمر او سپوږمۍ ما ته سجده کوي د حضرت یوسف علیه السلام وسلام په ځواب کې د هغه پلار وویل زما زوی جانه ته دا خپل خوب د خپل ورونو ته مه وایه ځکه که ته خپل خوب خپل وروڼو ته ووایې هغه به د ستا دپاره د ستا په هکله ډېر چلونه او فریبونه یا ستا د ربړولو په هڅه کې شي او دا حقیقي خبره ده چې شیطان د انسان دپاره ډېر ښکاره دښمن دی همداسې به وي لکه څنګه چې تا په خوب کې لیدلی دي همداسې به وي چې ستا رب به تا د خپل کار لپاره وټاکي دا د حضرت یعقوب علیه السلام وسلام خبرې دي چې خپل زوی حضرت یوسف علیه السلام وسلام ته کوي او یعقوب علیه السلام یوسف علیه السلام وسلام ته وایي چې دا د الله رب العزت نعمتونه دي چې الله دې دپاره ته ټاکلی او تی غوره کړی او همدارنګه پر تا او د یعقوب په کورنۍ باندې خپل نعمت هماغه شان پوره کړي لکه څنګه چې له دې نه مخکې ستا په مشرانو ابراهیم او اسحاق باندې رب العزت دا نعمتونه پوره کړي وو او یعقوب علیه السلام وسلام خپل زوی ته دا یقیني خبره چې ستا رب پو او زیرک دی او حقیقت دا دی چې د یوسف او د هغو وروڼو په کیسه کې هغه څوک چې پوښتونکي دي یا سوال کوونکي د هغو دپاره سترې نښې نښانې نو کله چې حضرت یوسف علیه السلام وسلام خپل خوب خپل پلار حضرت یعقوب علیه السلام وسلام ته بیان نو یعقوب علیه السلام خو پیغمبر و هغه په دې باندې ډیر زر پوه شه چې یوسف علیه السلام به د الله په وړاندې د ستر مقام څښتن شي خو د هغو لسو میرني وړونو په وړاندې د ستر مقام کېدل یعنې هغو ته به دا خبره ډېره سخته ګرانه وي یعنې د هغه لس میرني ورونه چې حضرت یوسف علیه السلام وسلام درلودل دا د یوسف علیه السلام وسلام مقام ته رسېدل د کینې او د حسادت لامل به وګرځي چې هغوی به دې سره کینه کوي نو د دې وجې نه حضرت یعقوب علیه السلام خپل زوی یوسف علیه السلام ته سلام ته وایي چې ته خپل خوب خپل ورونو ته مه وایه کومه خوب چې تا لیدلی چې تا ته به یولس ستوري او مر او سپوږمۍ سجده کوي دا خپل خوب د خپلو ورونو ته مه وایه او دا یې ورته ویلې چې ته به په راتلونکي کې د ډېر ستر درناوي وړ شخصیت شي او الله به تا د نبوت په منصب الله رب العزت به تا د نبوت په منصب بخښلو سره سرلوړی کړي ستا سر به په نبوت باندې الله اوچت کړي او یعقوب علیه السلام یوسف علیه السلام ته وایي چې الله به تا ته هغه ژور لید به درکړي چې د هغه په رڼا کې ته د هرې موضوع تل ته د پریوتو او د هغه د بیخ او بنسټ د میندنې وړ وګرځي او دا د تعویل حدیث مطلب دی یعنی یوازې د خوب د تعبیر په علم کې نه دی ځانګړي څرنګه چې دې انګېرنه شوې ده بلکې الله رب العزت به تاته ډېر ژور لید درکړي چې د هغه په رڼا کې د هرې موضوع تل ته د پریوتو او د هغه د بیخ او بنسټ میندنې وړ وګرځي الله به دونه علم درکړي دا د یعقوب علیه السلام وسلام خبرې وې چې حضرت یوسف علیه السلام وسلام ته وکړي نو اوس د یعقوب علیه السلام وسلام نور زمن لس میرني ورونه دي د حضرت یوسف علیه السلام او یو خپل رور دی چې بنیامین دی نو اوس هغوی د یوسف علیه السلام وسلام پلان نیسي چې دا د منځه ویسي کله چې د یعقوب علیه السلام زامنو ولیدل چې پلار یې د دوی په منځ کې له ټولو نه یوسف او د هغه ورور بنیامین ته ډېره پاملرنه لري د یوسف علیه السلام نورو زامنو ولیدل چې زموږ نه حضرت یعقوب علیه السلام وسلام یوسف ته او همدارنګه بنیامین ته ډیره توجه لري او د یعقوب علیه السلام پاملرنه هغو ته ډیره زیاته ده خو د یعقوب علیه السلام د مینې علت درلوده لامل یې درلوده هغه مینه چې د یوسف او بنیامین سره درلوده د هغه لاملونه موجود و یو خو دا و چې د یوسف علیه السلام او بنیامین مور مړه وه او له بلې خوا د دې مینې دلیل دا هم و چې د هغه په ټولو اولادونو کې یوازې حضرت یوسف علیه السلام وسلام داسې کس و چې په هغه کې د پوهې او نیکمرغۍ نښې او نښانې لیدل کېدې او همدارنګه یعقوب علیه السلام د حضرت یوسف په فوق العاده استعداد باندې ښه پوه له بله پلوه د مشرانو زامنو د اخلاقو څرنګوالی هم د دوی په کړو وړو کې بربنډېدلو چې یوسف یعقوب علیه السلام هغه لیده نو هغه د مینې لاملونه و چې یعقوب علیه السلام د خپل دوه زمنو سره خصوصا یوسف علیه السلام سره کول نو د یعقوب علیه السلام وسلام نورو زامنو داسې وانګیرله چې زموږ د پلار پوهه کمزوره شوې ده موږ خو ځوانان زامن یو چې په بده ورځ کې به هغه ته موږ په درد وخورو او حال دا چې موږ یعقوب ته دونه ګران نه یو لکه دا دوه ماشومان چې ورته ګران دي او دا دوه واړه هلکان به د یعقوب علیه السلام هیڅ په درد هم ونه خوري نو له دې کبله یې د یوسف علیه السلام وسلام سره کینه واخیسته او د هغه د منځ وړلو جړسه یې په خپل منځ کې جوړه کړه چې څنګه به یوسف علیه السلام د منځه یوسو په جلسه کې درې وړاندیزونه وکړل دې وروڼو چې یوسف به په دې هکله له منځه وړو لکه الله رب العزت فرمایي په اول کې اقتلو یوسفه یو وړاندیز یې دا و چې تاسې یوسف ووژنئ او دویم وړاندیز یې دا و چې اطرحوه اردا یخلو لکم وجه ابیکم وتکونو من بعده قوما صالحین تاسو یوسف علیه السلام وسلام چیرته لرې وغورځوئ چې بیا د پلار پاملرنه یوازې تاسو ته وشي او د دې نه وروسته به موږ توبه وباسو او نیکان به شو او دریم وړاندیز یې دا ونه چې یوسف علیه السلام وسلام به په یو ترګمۍ او په تیارې څاه کې وغورځوو چې ځینې کاروانونه تیریږي هغه به ځان سره پورته کړي او بوبه یې ځي دویم وړاندیز دا و چې یوسف علیه السلام به چیرته لرې وغورځوو د پلار پاملرنه به بیا موږ ته وشي او وروسته به موږ او تاسې بیا توبه وباسو د دې خبرې نه مطلب دا دی چې هغوی به ویل په لرې سیمه کې دا ووژنئ چې څوک پرې خبر نشي د دې عمل سرته رسولو وروسته به موږ تاسو توبه وباسو ګورئ قدرمن اوریدونکو دا فقره او دا ټکی د هغه خلکو د روحیاتو ډیره ښه ترجماني کوي چې نفسي غوښتنو ته د ځان سپارلو ترڅنګ له ایمان او نیکي سره هم اړیکې ساتي یعنې بدیم کوم خو توبه وباسم د داسې خلکو دا عادت وي چې په هر وخت کې چې نفس ورڅخه ناوړه غوښتنه کوي نو د ایمان غوښتنې پرېږدي لومړی د نفس غوښتنه پوره کوي او کله چې وجدان یې دننه ګواښل پیل کړي چې تا خو ډیر بد کار وکړه چې کله د نفس ومنله نو وجدان چې کله دا وګاښه نو هغه ته د نفس د دې ډډینې ورکولو هڅه کوي چې لږ صبر وکړه نو خپل نفس ته بیا صبر وکړئ چې لږ صبر وکړه د دې ګناه له کولو نه وروسته بله چاره نشته او زموږ کار ټول پوره شوی دی نو اوس به توبه وباسو او هماغسې به نیک خلک شو څنګه چې ستا غوښتنه وي نو یعقوب علیه السلام زامنو به دا هم ویلې چې یوسف به ووسو ډېر یوې لرې دښته کې به یې ووژنو چې هېڅوک پرې خبر نه شي بیا به وروسته د دې کار نه موږ او تاسې توبه وباسو نه هیڅکله په هیڅ وخت کې تاسې د بدی تصمیم او عزم مه ساتئ تل لپاره په دې کوشش کې اوسئ چې د خپل رب څنګه راضي کړو دا نه چې اوس ګناه کوم بیا توبه وباسم دا د هغه خلکو عادت دی چې د خپل نفسي خواهشاتو تابع هم وي او د دې ترڅنګ دا خبره هم کوي چې زه مسلمان یم دریم وړاندیز یې دا و چې یوسف علیه السلام وسلام تاسې مه وژنئ نو بیا که تاسې څه کوئ نو هغه په ډیره تیاره او ترګمۍ څا کې وغورځوئ کم تلونکی راتلونکی یا کاروان یې چې هلته تیریږي هغه به یې راوباسي په دې تدبیر سره به خپلې مخې ته موږ او تاسې هم ورسیږو او د قتل د ګناه نه به هم بچ شو دا دریم وړاندیز و د هغو نو د یوسف علیه السلام وسلام ټولو زامنو په دې وروستي وړاندیز باندې اتفاق وکړه او په دې باندې راټول شو نو ورغه خپل پلار ته یې ویلې پلارجانه څه خبره ده چې ته د یوسف په باب په موږ باندې اعتماد نه کوې په داسې حال کې چې موږ د هغه ریښتیني خواخوږي یو او هغه زموږ ورور دی نو نن ته یوسف علیه السلام زموږ سره ولیږه یو څه میوه او دانه به وخوري او لوبې او ساتیري به هم زموږ سره وکړي د هغه میرني وروڼه ورغل یعقوب علیه السلام ته دا خبره وکړه او یعقوب علیه السلام وسلام ته وایي چې د هغه ساتنې څارنې لپاره موږ موجود یو یعقوب علیه السلام ویل چې ستاسې لخوا د هغه بول په ما باندې ډیر ګران پریوځي او زه ویرېږم چې چیرته هغه لیوه ونه خوري او تاسې به ورڅخه په غفلت کې وئ د یوسف علیه السلام ورونو یعقوب علیه السلام ته ځواب ورکړه چې موږ په موجودیت کې چې هغه لیوه وخوري په داسې حال کې چې موږ ډېر یوه قوي ډله یو نو موږ به بیا ډېر سخت زیانکاران یو قدرمنو اوریدونکو د خپرونې دې وخت کې راځو لنډې قدرمنو اوریدونکو بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم په دې هیله چې تر دې دمه تاسو زموږ ملتیا کړې وي نو د یعقوب علیه السلام وسلام زامن راغله د یوسف علیه السلام وسلام په بوولو یې خپل پلار ته ډېر زیات ټینګار وکړ چې دا موږ ځان سره بیایي او یوسف علیه السلام وسلام په هکله یې ویلې چې موږ به دا ډېر سخت ساتو هېڅکله به زموږ نه ضایع نه شي نو یعقوب علیه السلام یوسف علیه السلام دوی سره ولیږه نو کله چې یوسف علیه السلام وسلام له خپلو ورونو سره ووت نو د مخکینۍ نقشې او پلان له مخې چې د هغې په پلي کولو یې هوډ کړی و هغو ټولو ورونو هغه په څا او په تیارې کوی کې وغورځو او په دې هکله الله رب العزت موږ ته په خپل کلام کې داسې فرمایلی دي کله چې د یعقوب علیه السلام نورو زامنو یوسف علیه السلام له ځان سره بوت او هغه یې په ډېرې تیارې څاه کې وغورځوه نو الله وایي چې موږ یوسف علیه السلام وسلام ته وحیې وکړه چې یو وخت به راشي چې ته به دوی ته د هغه حرکت په وړ ذکر وکړي چې د خپل له کار او له پایلو نه دوی دا خبر دي یعنی الله ویې چې موږ یوسف ته دا ویلي و چې دا خبره به ته دوی ته یاده کړې او دوی به د دې نه خبر نه وي د یوسف علیه السلام وسلام یې په څاه کې وغورځوه ماښام په ژړا او انګولار سره خپل پلار ته راغلل او ویې پلارجانه موږ د ځغاستې په مسابقه باندې بوخت وو او یوسف علیه السلام مو د خپلو اسبابو تر څنګ پریښی و چې په درې تڅ کې لیوه راغی او یوسف علیه السلام یې وخوړه او یعقوب علیه السلام ته یې چې پلارجانه ته زموږ په خبرو باندې باور نه کوې اګر که موږ رښتیني یو او د یوسف علیه السلام وسلام کمیس یې په دروغو باندې په وینو لړلی و او ځان سره راوړه او د یعقوب علیه السلام مخې ته یې وغورځوه یعقوب علیه السلام وسلام خپل زمنو ته وایي بلکه ستاسې نفس ستاسې لپاره یو کار اسانه کړو ښه نو زه به صبر وکړم او دا صبر به په ښه شان وکړم کومه خبره چې تاسې غوټکه وایي پر هغې باندې له هماغه نه له الله نه مرسته غواړم کیدای شي چې یوازې الله په دې هکله زما مرستې ته راورسیږي دا د یعقوب علیه السلام وسلام وینا وه چې خپلو زامنو ته یې وکړه د حضرت یعقوب علیه السلام د دې وینا چې فصبر جمیل د دې معنا ده ښه صبر دی له دې صبر نه مراد او موخه داسې صبر دی چې په هغې کې شکایت نه وي فریاد نه وي ژړا او سرټکونه پکې نه وي غم په سړه سینه وګالل شي چې په یو لوړ ظرفي انسان باندې دا غم او دا مصیبتونه راغلي وي نو صبر جمیل نه مطلب دا دی ځکه ښه صبر کوونکی په دې باندې ښه پوهیږي چې د هر مصیبت او خوښي نازلوونکی الله دی او په دې باندې هم پوره علم لري چې د هر شي مالک الله دی پس په دې صورت کې د مالک په تصرف باندې په خپل ملکیت کې څه نیوکې نه کوي او ښه صبر هیڅ کله دا نه دی چې په هغې کې په قضا او په قدر باندې رضایت نه وي نو حضرت یعقوب علیه السلام خپل زامنو ته وایي فصبر جمیل زه صبر جمیل کوم صبر جمیل دا مطلب چې په هغه کې شکایت هم نه کوم په هغه کې فریاد هم نه کوم په هغه کې ژړا او سرټکونه هم نه کوم خو دا غم او دا مصیبت زه په سړه سینه باندې ګالم او د الله نه مرسته غواړم او بل دا چې د یعقوب علیه السلام وسلام په کلام کې یو ځایوالی چې د صبر او د الله نه د مرستې په غوښتلو کې یعنی د حضرت یعقوب علیه السلام په کلام کې یو ځایوالی راغلی صبر هم غواړي خو د الله نه مرسته هم غواړي فصبر جمیل والله المستعان هغه په دې باندې دره کوي چې صبر بې د الله له مرستې نه دا شونی نه دی نو یعقوب علیه السلام چې صبر کوي خو صبر سره سره د الله نه مرسته هم غواړي او بل دا چې د الله د لطف او رحمت هر مومن بنده ته ډیر نږدې دی الله هیڅکله مظلوم نه پرېږدي هرومرو هغه په باطل باندې بریالی کوي او هیڅکله هغه په لالهاندي کې لالهانده نه پرېږدي چې د هغه بیلګه د حضرت یوسف علیه الصلاة والسلام ده کله چې هغه ورونو په څا ته وغورځولو الله یوسف علیه السلام ته الهام وکړ چې ډیر زر به له دې ستونزو نه ته وژغورلی شي او ډیر زر به په هغوی باندې ته بری ومومې نو الله دې موږ ته هم صبر راکړي چې د مصیبتونو او د کړاوونو باندې موږ او تاسې صبر وکړو یوسف علیه السلام په څا کې پروت دی خو الله رب العزت د یوسف علیه السلام وسلام ساتنه کوي په هغه څار کې نو یو کاروان د مصر په لورې د حرکت په حال کې و نو کله چې دا کاروان د دې څاه د څنګه تیریده نو دې کاروان نه یو کس د اوبو راوړلو پسې ولیږه چې لاړ شه هغې څاه او کوینه ته اوبه راوړه او د دې پیښې انځور او تصویر الله رب العزت موږ ته خپل کلام کې داسې بیان کړی کاروان راغی او هغه ډولچه یې د خپل په هغه څا کې کوز کړه نو کله چې هغه سقا او هغه اوبه وړونکي هغه ډوکه یا بوکه په څا کې وغورځوله نو یوسف علیه السلام خپل ځان په بوکه باندې ونیو هغه ډولچه څا ته ورکوز شو نو یوسف علیه السلام په هغه پسې ځان ونښلولو او د څا نه یوسف علیه السلام وسلام را بهر شو هغه سړی چې کله یوسف ولیده نو په لیدلو یې ډېرې نارې وکړې چې مبارک دی دلته خو یو هلک دی هغو خلکو چې یوسف د تجارت مال وګاڼه پټ یې کړه په داسې حال کې څه څه هغوی کول په هغه باندې الله رب العزت ډېر ښه عالم و او یوسف علیه السلام وسلام یې په ډېر لږ قیمت باندې خرڅ که او دې ته متوجه نه و چې یوسف علیه السلام وسلام به د الله پیغمبر کیږي او رب العزت د حضرت یوسف علیه السلام ساتنه کوي بل آخره چې حضرت یوسف علیه السلام وسلام د مصر پاچا ته رسیږي او هغه خپلې میرمنې ته ویل چې ډیره به ښه وي چې یوسف علیه السلام وسلام موږ په زوی باندې ونیسو چې دا به زموږ زوی شي او دا به زموږ لپاره ډیر ګټور ثابت شي نو په دې هکله الله رب العزت په هغه ځمکه کې حضرت یوسف علیه السلام ته د ټینګښت زمینه برابره کړه او الله رب العزت حضرت یوسف علیه السلام وسلام ته په چارو او پوهېدلو باندې الله رب العزت هغه ته ډېر لویه لوړه پوهه ورکړه او الله رب العزت خو خپل کار کوي خو په الله په کار باندې اکثر خلک نه پوهېږي یوسف علیه السلام د څاه نه راوباسي په ډېر کم قیمت باندې هغه خرڅوي او بل آخره چې حضرت یوسف علیه السلام وسلام عزیز مصر ته رسیږي او حضرت یوسف علیه السلام وسلام هغه په خپل کورنۍ کې ساتي نو قدرمنو اوریدونکو په نورې خپرونه کې بیا هم چې زلیخا د حضرت یوسف علیه السلام په هکله څه تصمیم لري انشاءالله په نورو خپرونو کې به وغږیږو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم تاسو ټول په پاک رب سپارم پاتې ژوند او پاتې ورځم نیکمرغه